بیت الرحمن د پولې باغومي څخه لیک راستولی د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي چې که څوک د کفارو سره په جنګ کې هغوی ته شا ورواړوي د هغه ګناه څومره ده بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات دغه مسئله قرآن پاک شخصا ذکر کړې ده چې یو سړی وي مؤمن مسلمان مجاهد اما په جهاد کې کافرانو ته شاګرځي او فرار کوي وایي دا په دونه ګناه ګناهګاره دی چې قرآن پاک ودې ته اصحاب د جهنم ویلي دي دغه کسان چې دوی شکست خوري او کافر ته شا ورګرځي دغه قرآن پاک دوزخان بللی العیاذ بالله لیکن حضرت امام صاحب رضی الله عنه فرمایي وایي دغه جهاد دا په اندازه د قدرت او د وسع دی چې طاقت یې وي تر هغه وخته پوري نو به دی شا و دښمن ته نه ګرځي او که نعوذ بالله دغه مسلمانان مجاهدین حضرات مغلوب سي او د کافرانو د خوا غلبه باندې راسي نو بیا دا جواز ورکوي بدائع شریفه چې زموږ استاسې د مذهب هغه عمده کتاب دی دغه بدائع شریف راوړي د حضرت امام صاحب مبارک قول دی شخصا و یو مؤمن مسلمان مجاهد د یو کافر څخه فرار ورته جائز دی چې یو مؤمن دی مجاهد مسلمان یو کافر وي اما دا مؤمن فرار کوي د دې کافر څخه ځخل خالی کوي دا ورته جائز ده روا ده روا اما په دې شرط که دغه مؤمن مسلمان غیر مسلح وو او هغه کافر اسلحه والا وو نو د غیر مسلح جنګ د مسلح والا سره په عادت کې د امکان وتلې خبره ده نو دا فرار ځکه ورته جائز دي اما بی عذرا بی ضرورت نو کدی فرار کی هر گناه کبیره ده نو داسې کله کله پیښ شي چې حضرات مجاهدین په شهادت ورسیږي یا په عین خزه کې په خط اول کې په دغه جنگ کې مرمۍ خلاص شي نو بیا د کافر سره مرمۍ وي د مجاهد مرمۍ خلاص شي بیا که په دغه حالت کې دی فرار وکړي نو حضرت امام صاحب مبارک وایي چې غاړه نه دي بندي بلکې فرار ورته جائز دی باید هم لاړ شي نو دغه جهاد په قدر د طاقت و د وس دی که چیرې طاقت ته ده وو فرار ګناه کبیره ده هغسې که کافران تر دوچندې هم نه وزاد او که تر دوچندې زیات کړه مسلمانان لس کسه دي کافران یوویشت مسلمانان یو زر نفر دي کافران دوه زره و یو نفر یا دوه زره و دوه پر بالا سوه همدا فرار ګناه نه ده او که داسې و چې مسلمانان لس کسه کافران شل ول دلته خو دا ګناه یا لسته دا فرار ګناه ده دغه کوم حضرت امام صاحب دا قید لګي وایي هو چې دا جهاد مقدور وي او که داسې و چې قدرت ته دغه جهاد ختم سو دا دوه زره مسلمانان دي کافران یا څلور زره یا تر هغه هم لږ دي دوه زره دي اما د مسلمانانو مرمۍ خلاصې شوې هغه مهمات ورته نه رسېږي بیا نو که سم کافران تر دوچندي نه دي ډېر بیا که دی فرار جندي کوي بیا ورته جائز والسلام